د فتح نه پس مسلمانان په هغه میدان د جنگ کې درې شپې هلته تیرې کړي دا طریقه څنګه ده وایي دا طریقه بعینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده اکثر د هغوی دا طریقه به وه چې جهاد به وشو الله به خوږ پیغمبر ته غلبه ورکړه نو بیا به درې ورځې هغه میدان کې هلته اوسېده لکه بدر په بدر کې چې جهاد جنګ وشو مسلمانانو ته غلبه میلاو شوه درې ورځې هغه ځای کې و د هغې نه پس بیا دی راغې هغه کوی ته چې هغه کم کوی کې کافر ورچولی شوي وو تاسو مخکې ویلي و هغوی سره بیا خبره وکړه باب من دا باب دی د هغې چا غلب العدو چې هغه غالب شي په دشمن په دشمن باندې غالب شي هغه له شکست ورکي دی فتح ومومي نو فاقام او بیا دی اوسیږي علی عرصتهم په هغه میدان د هغوی په هغه علاقه د دوی څونه اوسیږي ثلاثا درې شپې هلته درې شپې تیرې کړي او د هغې نه پس بیا راځي دقه سنت طریقه ده پیغمبر علیه السلام به داسې کار کولو حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قدادة قدادة قال حضرت قتاده وی دا تابعی دی چې ذکر لنا انس بن مالک ذکر وکړو موږ ته حضرت انس صاحب خو انس صاحب چې روایت کوي چا نه کوي عن ابي طلحه هغه روایت کوي د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه نه عن النبي صلی الله علیه وسلم او ابو طلحه نقل کوي د رسول الله نه انه کان چې یقینا رسول الله انه یقینا د الله رسول کان داغه دا طریقه وه اذا ظهره چې کله به هغه غالبه شو علا قومه په یو قوم رسول الله به په میدان د جنگ کې په یو قوم غالب شو هغوی له به شکست ورکو نو اقامه هغه به اوسېده بالعرصتې په دغه میدانې کې په دغه علاقه کې سلاس لیالین درې شپې درې شپې به هلته اوسېده تابعه معاذ و عبدالاعلی هغه ځای کې روح او روح ابن عباده د سعید نه روایت کوي که نه هلته داسې دی دلته وایي متابعت کړی دی د روح حضرت معاذ او عبدالاعلی قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله فتح وموندله کافرو له به شکست ورکړی شو په دغه میدانې کې به هغه درې شپې کولې دا درې شپې به یې ولې کولې یو وجه دا وه چې جهاد کې مجاهدین سخت ستړي شي سخت جوبل شي نو چې اوس په مزل هم ورته مخکې تګې په مزل هم ورواچې نو دا ستړی د ستړیوالي د پاسه د دې وجې نه درې شپې به یې تېرې کړې چې مجاهدین لږ دغه شي دمه شي ارام وکړي دویمه مسله دا ده چې په جهاد کې سارو ته د خلکو خیال نی هغه تړلی خو چې کله فتح وموندلی شي نو بیا دا سړي دا ساروي خوشي کي په دا علاقه کې وګرځي ماړه شي وږي ماړه شي دویمه فایده یې دا ده دریمه فایده یې دا ده دا بزرګان داسې وایي چې دغه علاقه اوسه پورې په بدعملو باندې دغه وه منحوس او سپیره وه نو دلته به مسلمانان مجاهدین په دغه علاقه کې یو درې شپې تېرې کړی چې په اعمال صالحو سره دا علاقه مبارکه شي دا به کوله دریمه وجه دا ده د مجاهدو دا سوچ دا رایه ده چې رسول الله به دغه ځای کې ځکه اوسېده چې د مسلمانانو غلبه په دې کافرو راشي روب یې په کافرو راشي هلکه نن تاسو شکست ومونده خو که چېرې د سړي بچي یې ځای که نه بیا راشئ رسول الله خو چېرته تللی نه دی میدانه کې که د چا وسي راري شي نو درې شپې به دلته دی کولې چې د کافرو باندې لږ روب راشي دا بله مسله کوي باب من قسم الغنیمه دا باب دی د هغه چا چې هغه تقسیموي غنیمت فی غزوه په خپله غذا کې و سفره او په خپل سفر کې مسله دا ده چې الله تعالی مجاهدو ته غنیمت ورکه خو دا غنیمت یې لا دار اسلام ته نه دی راړولی غنیمت ملاو شو خو غنیمت چې دی ماوی مال دار اسلام ته د مسلمانانو وطن ته لا نه دی راوړېدلی او په داری کفر کې دی نو د دې مال امیدګله د دې غنیمت تقسیم صحیح دی په مجاهدو که نه دی صحیح جهاد وشو غنیمت حاصل شو خو دا غنیمت دی لا دار اسلام ته نه دی راوړی او د هغې نه مخکې مخکې د کافرو په وطن کې په مجاهدو باندې تقسیمه دا صحیح دی که نه دی صحیح دا نور امامان وی یصح بالکل صحیح دی دا نور امامان وی صحیح دی حضرت امام صاحب وی لا یصح دا نه دی صحیح مجاهدو باندې به غنیمت علی تقسیمه چې دی اوخې مالک شي که نه او مجاهد د غنیمت کله مالک, مالک کیږي چې دا مال دغه ته راواړی دار اسلام ته راواړی چې دار اسلام ته دین نه راوړی دا هم هغه د کافرو دی نو حضرت امام صاحب وایي چې دا مال کمې پورې دار اسلام ته نه راوړلی شوی نو د هغې تقسیم جایز نه دی امام بخاری رحمه الله چل کوي په احنافو باندې دی اعتراض کوي ردو چې نه بلکل دا صحیح دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې مال چې دی د کافرو په وطن کې په مجاهدو تقسیم کو نو وی من قسم الغنیمه چا چې تقسیم که غنیمت فی غزوه په خپل غذا کې بس غذا وشوه او د غذا پسې مال راوالي او تقسیموي و سفره او په سفر د هغه کې چې په خپل سفر کې هغه مال تقسیموي لا دغه ته نه دی راړولی دار اسلام ته نه دی راوړی د دې لپاره دلیل وی وقال رافع او وی حضرت رافع مشهور صحابی دی رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنه وقال رافع او وی رافع کنا مع النبی صلی الله علیه وسلم او منګه سره د پیغمبر علیه السلام بذل حلیفه په ذل حلیفه کې موږ د رسول الله سره په ذوالحلیفه کې یو فاصبنا غنما نو حاصل که موږ په غنیمت کې غنما ګړې ګړې وزې غنم ګړو ته هم وایي غنم وزو ته هم وایي حاصل که منګا غنمن اوزی و ابلن او خان منګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ذل حلیفه کې نو منګا حاصل که او فاسبنا منګ حاصل کړي و غنمن اوزی په غنیمت کې و ابلن او دغه او خان دلته د امام بخاری یو شرح ده ناغم وسره لیکي چې د ذوالحلیفې دغه کوي هغه ذوالحلیفه چې هغه میکات د مدینې دی د مدینې د خلکو دی نو لا مشکل دی د دې وجه نه ما خپله بیګی په مش... مشکل کې اچولی چې په ذوالحلیفه کې غنیمت ته کوم ځای نه راغی یا په ذوالحلیفه کې چې دی نو دغه د کم ځای نه راغی جنګ راغلی دلته خو جنګ نه شوی دی نه دغه شوی دی دا خو د انصار ولاکه ده او انصار د مخکې نه مسلمانانو بیا رستو فکر راغی دا مخکې تیر شوی دی او حشه کې دا بیان کړی دی چې مراد د ذوالحلیفې نه ریاضه دا میکات نه دی ذوالحلیفې نه مراد دا یو علاقه ده کلی دی دا ذات عرق نه دی ذات عرق دا دغه نه دی طایف داسې دی داسې طایف داسې دی نو دی دې طرف ته یو علاقه ده ذات عرق ورته وایي دا د عراق خلک نه دي د هغوی میکات دی دې ذات عرق سره یو علاقه ده هغه علاقې ته دغه وایي ذوالحلیفه وایي دا هغه علاقه ده چې رسول الله د حنین غزا وکړه نو په دې علاقه راغی بس ویم چې دې نه مراد دغه نه دی ښه ده میکات د مدینې نه دی دا دلته دی د طایف سره لاندې دې ځای کې علاقه ده هغې ته وایي دغه ذوالحلیفه حنین غزا شوې ده په دغه کې په دې غزا کې د کافرو نه مالی کثیر الله مسلمانانو ته ورکړی دی او دا ذات دغه چې و دا علاقه ذوالحلیفه په دغه وخت کې دا داری کفر و د ده دا خیال دی فعدل عشرة من الغنم نو رسول الله چې تقسیم کو نو څنګه چلی وکړو برابر یې کړو لس وزې ببعیرن د یو اوښ سره تقسیمول نو داسې به وکړو یو سړی ته به وستا دا یو اوښ شو بل له به اوښ بنو نو دله به لس دغه ورکړي اوزې دا طریقه یې وه لس اوزې به یې راواغشتې او د یو اوښې برابرولې چې یو ته به یو اوښ میلاو شو نو بل ته به لس دغه میلاو شوې اوزې دا دې وګورئ په ذوالحلیفه کې چې هغه ذات ارک سره علاقه ده دغه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمت تقسیم که او په داری کفر کې تقسیم کو مونږ ته به استاد وي چې دا خبره صحیح نه ده هسې تاسو پوهیږئ چې د دې ځنه مجاهد روان شي او هغه د خیبر پورې علاقه فتح کی د خیبره پورې نو رښتیا ووایې چې د د اسپتال چوک دا داری کفر شو که داری اسلام دی دا اسلام شو کنه چې ونه هغه هغه وړاندې دغه لاړل ارسه نو خو دا دار اسلام شو نو رسول الله صلی الله وسلم هنین ته تللی دی د هنین نه طایف ته لاړ دې خواته چې دی نو اوتاس علاقې ته لاړ دا علاقې فتح شو نو دغه وروسته دغه پاتې شو دا خو دغه دی که جیرانه ده دا هم دار اسلام دی او که دا دغه دی ذوالحلیفه ده چې هغه ذات عرق دی دا هم دار اسلام دی حدثنا حدبة بن خالد قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس أخبره حضرت قتاده وی ان انسا یقینا حضرت انس اخبره هغه خبر ورکړی د خپل شاګرد قتاده ته قال دی وی اعتمر النبی صلی الله علیه وسلم عمره وکړه رسول الله من الجعرانه د جعرانې نه رسول الله د ج دا که جعرانه وایې هم صحیح ده که جعرانه وایې هم صحیح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د جعرانې نه عمره وکړه او دا جعرانه چرته ده حیثو د هغه ځای نه قسمه غنائم حنین چې رسول الله تقسیم کړه غنیمتونه د هنین وګوره غزوه هنین وشو په غزوه هنین کې بیا اندازې مال الله مسلمانانو ته ورکړو چې جیرانې ته رالل لا مدینې ته نور رسېدلې مکې ته لا نور رسېدلې او هغه د مالې تقسیم که موږ ورته مقه زوړ جواب دی خدای په خیر کې چې مکه فتح شوه هلته چې تاسو لاړ شئ نو جیرانه دا علاقه د مکې ده نو خو د مکې ټول اطراف هم دار اسلام شو کنه چې دار اسلام شو نو چې مال دار اسلام ته راوړي بیا تقسیم صحیح دی ښه دی بل ته خیال کوئ سبق ډیر ضرور دی خو مونږ یې سم نشو ویلی بابون اذا غنم المشرکون مال المسلم ثم وجده المسلم خدای دې نکی کافرو زمونږ په علاقه حمله وکړه چې زمونږ علاقه باندې حمله وکړه د دې ځای نه د مسلمانانو مال یوړو چې یوړو ستا مالم دی زما مالم دی د ده مالم دی یوړو سبا بیا مجاهدو په هغوی باندې حمله وکړه کافرو باندې حقه چې حمله وکړه په هغه حمله کې چې دی د کافرو نه دغه مال هم غنیمت کې راوړو چې دا زمونږ نه یې وړی دا مال چې زمونږ نه یې وړی و دې سره به موږ څه کوو دا د مجاهدینو غنیمت دی او که نه دا به غزړو مالکانو ته ورکوو حمید ګله او ستاسو په علاقه باندې کافرو حمله وکړه او ستا موټر یې بوته سبا بیا مجاهدو حمله وکړه او چې حمله وکړه په غنیمت کې ستا موټر هم راوست دا موټر دا د مجاهدو دی په غنیمت کې راغی او کنه دا بستی ته به ځې او مفت دی اخلي امام شافی رحمه الله وی کافر د مسلمان د مال نه مالک کیږي کافر د مسلمان د مال نه مالک کیږي چې دا ستا موټر دوی بوته دوی د هغې مالک نه دي هم ته مالک نو چې سبا مجاهدو حمله وکړه او دا موټر یې پکې راوسته دا په مفتو کې ستا دی ستا موټر تا ته به میلو شي امام امام مالک رحمه دغه وی حسن بصری رحمه الله چې نه په یو صورت کې زوړ مالک ته نه ملوي بس دا مالو د مسلمانانو هغوی یوړه هغوی مالکان شو چې مالکان شو سبا پې موږ حمله وکړه او موږ په غنیمت کې دا راوړو نو دا موږ ستا مال نه دی راوړی دا موږ د کافرو مال راوړو چې کافرو مال هم راوړه نو د کافرو مال خو مجاهدو لپاره مشترک غنیمت یي دا هم غنیمت دی بیا د خیال پوره سمه نه شم ویلی خو حضرت امام صاحب ډېر ښکلې دغه کوي هغه وایي نه که دا تاسو نه کم مال وړی دی او بیا په غنیمت کې دا مال راوړلی شو او تا پکې خپل مال وموندو که دا موندل قبل القسمتو تقسیم لا نو شوی او تا خپل مال وموندو ته بیا مفتلی او که تقسیم شوی بعد تقسیم بیا تا خپل شی وموندو نو ته مفت نشي اغستی ها که په قیمت یې دغه کولی شي اغستی شي اذا غنم المشرکونه کله چې په غنیمت کې یوړو مشرکانو سی یوړو مال المسلم مال د مسلمان دوی زمونږ په علاقه باندې حمله وکړه او زمونږ مال یې یوړو زمونږ اسې بوته زمونږ اوښې بوته او ثم وجده بیا په هغوی حمله وشوه هغوی نه په غنیمت کې مال راوړلی شو تا هم پکې خپل اوښو مونده تا هم پکې هغه خپل اسو موند ثم وجده المسلم او بیا دغه مال له وموند مسلمان نو ایا دی به په مفتو کې الی که نه به الی قال ابن نمیر حدثنا عبید الله عن نافع عن ابن عمر قال عبدالله ابن عمر وی چې ذهب فرس له لاړ او تختې د اس له چې د عبدالله فاخذه العدو ونیو هغې له دشمن فظهر علیهم المسلمون نو غالب شو په هغوی مسلمانان فرد علیه نو دا اس دته واپس شو فی زمن رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې د روم سره جهاد و دې طرف ته مسلمانانو هغه طرف ته رومیانو د عبدالله بن عمر یو اس و هغه منځ کې وتښتېد چې وتښتېده په کافرو ورننوت هغوی ونیوه چې ویني و هغوی قبضه کو بیا مسلمانانو چې په هغوی حمله وکړه په هغه حمله کې د هغوی نه غنیمت راوړل شو د اسم راغی چې دا اسم راغی نو مجاهدینو دا اس چې دی عبدالله ابن عمر ته مفتو کې دغه که واپس که چې هلکه ستا اسو او ستا شو یو مسله دا د رسول الله د زمانی مسله ده و ابقا عبد له او تختې د یو مری چې د عبدالله ابن عمرو فلحق او هغه یوځای شو بالروم د روم سره او فظهر علیهم المسلمون غالب شو په دوی مسلمانان فرده علیه نو واپس که په ده باندې خالد ابن الولید خالد ابن ولید بعد النبی صلی الله علیه وسلم پس د پیغمبر علیه السلام نه هغه مخکینی د اس واقعه د رسول الله په زمانه کې وه دا بیا د ابوبکر صدیق زمانه ده بیا د رومیانو سره جنگ و کمانډر د جنگ خالد ابن ولید و دقې کې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو غلامو دا بدنصیب او تښتېدو په رومیانو ورګډ شو چې ورګډ شو بیا په هغوی حمله وشوه په هغه حمله کې غنیمت کې د هغوی نه دا غلام راوړلی شو خالد صاحب ولګېده دی ده ته دغه ورکړه مونږ وی دی ورته ورکو خو دا هغه وخت کې ورکو چې لا تقسیم د غنیمت هغه نو شوی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع ان عبدا حضرت نافع وی چې یو غلام له ابن عمر د عبدالله ابن عمر ابقا هغه وتښتید فلحق بالروم او دی یوځای شو د رومیانو سره فظهر علیه غالب شو په ده باندې خالد ابن الولید خالد ابن ولید هماغه خالد ابن ولید ته بیا دا غلام په لاس راغی نو فرده دا غلام واپس کو علی عبدالله عبدالله ته و ان فرسا دویمه واقع یو فرسو یو اسو لابن عمره د عبدالله ابن عمر عاره د عاره معنا به دې څوک امام بخاري ښه عاره هغه لاړو عاره په خپل بخاري دغه کوي هغه لاړ فلحق بالروم هغه یو ځای شو د رومیانو سره فظهر علیه نو غلبه وشوه په هغه باندې سبا هم دقه بیا دغه شو دا اس مجاهدین ونیو نو فردوه مجاهدینو دا اس واپس کو علی عبدالله چا ته عبدالله ته اوس عار معنی که مونږ لاړو اس امام بخاری د دې معنی کوي قال ابو عبدالله امام بخاری وی عاره د عاره ټکی دی که نه دا د څه نه جوړ دی ورې د عربي الفاظ نه دي د عربي الفاظ دا څومره چې د ماضي صیغه ده او مضارع صیغه ده امر صیغه ده دا د یو ټکي نه جوړ شوي وي لکه ګوره ضربه وهل وکړه هغه یو سړي دا جوړ د چا نه دی د ضرب نه یا مثلا نصره هغه امداد وکړو دا د چا نه جوړ دی د نصر نه اکلا هغه خوراک وکړه نو دا جوړ د څه نه دی د اکلون نه نو داسې عاره دا را جوړ شوی دی اشتقه دا راوتلی دی من العیر د عیر نه دا عیر لفظ دی د عیر لفظ نه بیا جوړ شوی دی او راوتلی دی عاره وی اشتق دا عار لفظ دا راوتلی دی او جوړ شوی دی د چانه من العیر د عیر نه عیر په عربی کې دغه ته وی ښه دا زیب راوته تاسو نه وایې هغه تور او سپین وهو حمار الوحش په عربی کې عیر چاته وی ځنګلي خر ته وی ښه نو چې عاره جوړ شو د عیر نه نو اوس راته معنا وکړه که نه څه معنا ده د عاره ای ذهب ای هربه وتښتېد د حضرت عبدالله ابن عمر اسو او هغه اس هربه وتښتېد حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عبدالله ابن عمر وی انه کان علی فرس چې دا عمر عبدالله صاحب دا سورو په یو اس یوم لقی المسلمون کله چې دغه وکړو ملو شو مسلمانان د کافرو سره و امیر المسلمین یومئذ او مشر د مسلمانانو په دغه ورځ کمانډر د مسلمانانو په دغه ورځ خالد ابن الولید دا څوک خالد ابن ولید او بعثه ابوبکر دا خالد لیږلی و د جهاد دپاره ابوبکر صدیق خلیفه و فاخذه العدو نو ونیوه دې اصله دشمن فلما هزم العدو کله چې شکست ورکړی شو دشمن ته او د هغوی نه مال راوړل شو نو دا اسم پکې راوړل شو ورد خالدون واپس که حضرت خالد فرسه استاغه وی دا واله خو ما وی مسله داسې ده که ستا مال کافرو وړی او بیا په جهاد کې چې غنیمت راغی هم دا ستا مال راوړل شو او تا خپل مال وموندو که د تقسیم نه مخکې و نو دا ستا شو مفت او کنه دا تقسیم شوی او په مجاهدو باندې نو بیا ستا مفت نه کیږي که په قیمت یې نو بیا د مجاهد نه اخیستی شي باب من بله مسله ده باب من تکلم بالفارسیه والرتانه یو عربي سړی دی او هغه خبرې په پارسۍ باندې کوي دا جایز دي یو عربي سړی دی هغه په اردو کې خبرې کوي دا جایز دي عقل خدا وی دا دی جایز نشي ځکه په ټولو ژبو کې بهترین او ښکلې ژبه کومه یوه ده هغه عربي ژبه ده دا به د جنتیانو ژبه وي دا د قرآن مجید ژبه ده نو یا لکه عربي چې تا ته الله دا ښکلې ژبه درکړې ده نو دا پارسي ولې وې دا اردو ولې وې دا انګریزي ولې وې نو هسې دا دی خبرې کول د عربي دپاره په فارسۍ ژبه باندې دا صحیح دي که نه دا یو ټکی ریتانه دغه ته ویې په غیر عربی باندې خبرې کول ورتانه او خبرې کوله په عجمې ژبه کې خبرې کوله په عجمې ژبه کې غیر عربي خدای دې که که اردو وی او که پښتو وی او که څه وی وی دا جایز دي که دا جایز نه دي امام بخاري ثابتوي چې بلکل یجوزو دا جایز دی عربي سړی په اردو کې خبرې کوي عربي سړی په پښتو کې کوي په پارسۍ کې کوي دا ټول جایز دی بیا خاص کر رسول الله له دا جایز دی وقوله تعالی او دا قول د الله چې و اختلاف السنتکم یو ځای کې راځي که نه د الله د قدرتونو نښه څه ده خلق السماوات والارض پیداوخت د اسمانونو او د ځمکې و اختلاف السنتکم څه شی دی ځای تیر دی او اختلاف د ژبې ستاسو دا ستاسو ژبو اختلاف هلکه موږ ته پښتو ښودلی شوې ده هغه نورو ته اردو ښودلی شوې ده هغه نورو ته پارسي ښودلی شوې ده زما د خولې اواز یو شانتې دی ستا د خولې اواز بل شانتې دی دا د الله د قدرتونو نشانې دي وقال الله تعالی وی وما ارسلنا من رسول او الله نه دی رالیږلی هیڅ یو پیغمبر الا بلسان قومه مګر په ژبه د خپل قوم اوس ګوره رسول الله عربو تم راغلی دی پښتنو تم راغلی دی پنجابیانو تم راغلی دی پارسیوانو تم راغلی دی نو دا داسې شو لکه چې د ده قومي نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پارسیوان د پاره هم پیغمبر دی نو هغه سره په کومه ژبه خبرې کوي چې په پارسي اول سره خبرې کوي نو جایز دي که نه دي جایز پښتنو سره په پښتو خبره کوي نو جایز دي که نه بلکل جایز دي وایي حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم قال حدثنا حنزله بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله دا سفيان نه دی د باندې وزیر نه وي دا الف لام چې پکې راشي اخر کې کنه دې ته غیر منصرف وي د زیر په ځای به زور وي قال سعید ابن مینا وی سمیت جابر ابن عبدالله ما واوریدل د جابر ابن عبدالله نه اوس غزوه خندق دی غزوه خندق مسلمانان لګیا دي محنت کوي او خندق کنی سخته یخنیم ده لوګ هم ده د خوراک هم څه نشته وی ما چې وکتل جابر وی د رسول الله صلی الله وسلم ته په ګیړه مبارکه پورې کاڼي تړلي وو صحابه دغسې وو نو کور ته رالم چې کور ته رالم یو وړه غوندې دغه واخه ګډورکې ګډورکې و وړوکې هغه مې حلال که او یو پیمانه یو دړی د اوربه شوې هغه مې په میچن اوړه کړی او کور کې مې ورته ووی چې دا پخه کې او زه ورغلم رسول الله ته چې حضرت یو ته او یو څو ملګري د سره نور که او دغه له راشي ډوډۍ له عبد قلت جابر وی چې ما وی یا رسول الله اے د الله پیغمبره ذبحنا منګه علال کړی دی بوهیمتن بوهیمه بهمه دا وړوکي ګډوري دي که هغه نري او که ښځه وي وړوکي ګډوري ته بهمه بهمه وایي نو بوهیمه نه وړوکي ګډورګوټې منګه حلال کړی دی بوهیمتن احمد علي نشته نو تا ته به وایو نو پېژنې منګه حلال کړی دی بوهیمتن یو وړوکی ګډورکوټی لنا چې زمونږ لنا چې زمونږ وطحنتو او ما اوړه کو میچن می کو ساعن یو پیمانه من شاعرین د اوربشو یو پیمانه اوربشې مې اوړه کړې او یو مې یو ګډورکې حلال کړی دی نو صاحب دعوت ته تاسو ته فتعال انت راشه ته و نفرون او یو څو کسه دی راشي ته او یو څو کسه دا به درته وروسته لږ تفصیل بیا راشي ښه دلته نشته دویم جلد کې به تفصیل راشي فصاح النبی صلی الله علیه وسلم آواز وکړه پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام آواز وکړه او فقال وی وی یا اهل الخندق ای خاوندانو د خندق چې دا خندق کنوي ان جابرا یقینا جابر چې دی قد صنعا هغه تیار کړی دی لکم ستاسو د پاره سورن ډوډۍ سور هغه ډوډۍ ته وایي چې ته تیاره کې او خلکو له هغې پلو دعوت ورکې خیال نه دی اوس سور ټکی نه دی دا عربي نه ده دا پارسي ټکی دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي دی خو استعمال یې څه هغه د پارسي ټکی استعمال که نو عربي که پارسي وی نو دا څه دی جایز دی قد صنع لکم هغه تیار کړی دی ستاسو دپاره سورا خوراک فحیا حل بکم نو راشه تاسو حیا خپله معنا دی ائتی راشه تاسو وایې حیا علی الصلاه فحیا حلا بکم نو راشه تاسو عن ام خالد بنت خالد ابن سعید قال دا ام خالد وی ام خالد چې اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خزه وی وی د دې نامه د خپل اماتون امه دا وی وړه جینې ده اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم زه رالم رسول الله ته او مع ابي سره د خپل پلار د خپل پلار سره رالم دلته ګورې خالد خالد راغې خو دا هر یو خالد د بل نه بیل دی یو د دې ښځې نامه د ځي نامه هم خالد ده او د دې ښځې د پلار نامه هم دغه ده خالد ده نو زرالم سره د پلار وعلی قمیسون او زما په بدن باندې کمیس او اسفر او زیړ مال چې دی پلار تک زیړ کمیس کړی و خوشحاله رسول الله ته رالو چې رالو الله دې خیر وکړي یو عالم د ډېر لوی بزرګ سړی دی ډېر لوی عالم دی هغه بخاري وایي نور کمزوری دی چې د څه ځای راشي نو په ژړا شي وایي دې ځای کې ډېرې خبرې دي خو نشو کولی نو ما دلته کې دا سبق دی خو مرایم داسې ده چې وی زه رالم سره د خپل پلار او په ما باندې قمیص و زیړ قمیص مې اغوستی و نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام به د ماشومانو سره ډیره مینه کوله ریاضه دا ام خالد دا په حبشو کې په پیدا شوې ده ښه اول ته غټه شوې وه او بیا دې ته حبشي ژبه د حبشو دغه وه یاده وه نو چې دا راله اوس وړی جینۍ ده نو رسول الله ورسره ګپ لګوي نو پیغمبر اسلام ورته وایي سنه سنه د سنه خپله معنا ده په حبشې ژبه کې حسنتون ښکلې ښکلې وایي دا څنګه ښکلې کمیس دی دا څنګه ښکلې کمیس دی سنه ډیر ښکلی دی سنه ډیر ښکلی دی اوس ګوره حبشي لفظ دی دا عجمي دی او رسول الله چې دی دغه د عربي دی او هغه د غیر عربي دغه الفاظ وی قال عبدالله ویلی دی عبدالله دلته مراد د عبدالله نه دا دغه دی ښه هغه عبدالله ابن مبارک نه دی د خالد شاګرد وهیه او دا سنه ټکی چې دی بالحبشیت په حبشه ژبه کې د دې معنی څه د حسنتون ښکلی کمیس ناره ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دی ماشوم چې دله راشي که نه دا ښکلی دغه دی که ټوپی په سر وي د هغې تعریف وکړه که کمیس وي د هغې تعریف وکړه جامې وي واسکټ یې اچولي د هغې تعریف وکړه خیر دا اوس ماشومه ده نو ماشومه چېرته په ځای کیني قالت دا وی فذهبتو نو زه شروع شوم او العبو ما لوبې کولې بخاتم النبوه په هغه مهر د نبوت د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر اسلام شاته د اوګو په منځ کې د دې ګسې اوږې سره دغلته کې هغه د نبوت مهر و په دې باندې ما ګوتې متې وهلې او لوبې مې کولې فزبرني ابي نو وراټه ما له پلار چې مکه کینه فزبرني ابي وراټه ما له پلار نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی نه نه نه نه نه دعها پرېږې ده داها ماشومان څوک نه رټي پرېږې ده ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پیغمبر علیه السلام وی ستاسو په دې علاقه کې دا دعا کیږي ماشومانو ته که نه اوس خو کوزه نه کیږي مخکې به چې موږ واړو مور به راته دا دعا کوله چې نوې جامې به هم واغوستې وایي بچی الله دې د باندې زړې کي دلته څوک وایي که نه وایي نه وایي وی دا به مخکې خلکو وی چې جامې به ماشوم واغوستې وی بچیا الله دې د باندې دا جامې زړې کی مطلب د دې څه دی الله دې د ډېر عمر درکړي چې دا جامې د باندې دغه شي زړې شي او ثم ابلی و اخلقی بیا یې زړې کا بیا یې زړې کا دا موجوده جامې هم زړې کا چې د نورې دې واغوستې هغه هم زړې کا او چې نورې دې واغشتې هغه هم زړې کا او د بار بار جامو زړې کېدو مطلب څه دی چې الله دې ډېر عمر درکړي الله پاک دې ام خالد ته وایي دومره عمر ورکړی چې خلکو به بیا ذکر کولی چې پلانې ښځه مړه مري نه نو د دونه زمانې ده او هغسې ژوندی ده حتی تر دې پورې ذکرت چې دا به یادولې شوه ذکرت په خلکو کې به یادولې شوه چې پلانې دومره عمر دی او هماغسې دغه ده تکړه ده چې دی حضرت حسن دام وسره و ان الحسن ابن علی حضرت حسن ابن علی چې د رسول الله نوسی دی د فاطمی بیبي بی او د علی صاحب زوی دی اخذا تمرتن هغه راواغشته یو کجوره من تمر صدقه دغه کجورو د صدقې نه هغه د زکات کجورې نه وي د هغې نه یو کجوره راواغېسته فجعلها دی واچوله فی فیه په خوله کې د دې دویم فی معنا کوي خوله فی فیه په خپله خوله کې اوس دا خو د رسول الله صلی وسلم نسې دی او دا دغه نه دی د بني هاشمو دپاره د رسول الله اولاد دپاره د صدقه یعنی زکات مال دا خو دغه دی منه دی هغوی به نه خوري فقال النبي صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام ورته څه وایي هغه وایي کخ کخ کخ کخ لکه موږ اخ اخ اوس دا عربی ټکی نه دی دا عجمي ټکی دی موږ پښتاني اخ اخ نو پیغمبر اسلام ورته وایي کخ کخ اما تعرفو بچیه تا ته معلومه نه ده چې ان لا ناکلو صدقه چې مونږه کورنۍ دغه نه خورو زکات مال په مونږ باندې د زکات مال منه دی قال اکرمه حضرت اکرمه وی هغه مخکنی کې نو چې سنه سنه هلته وکنه وی سنه سنه نو د هغې معنی کوي الحسنتو څه معنی کوي ښکلی خو بالحبشي یا په ژبه د حبشو کې قال ابو عبدالله امام بخاری وی چې الله تعالی دې ښځې له څومره عمر ورکړی و که نه خدای دې په خیر که ګپ ورسره لګو که نه به لګو امام بخاری ډېر لوی هستی ده ګپ او سره لګو نو اوده شوی دی حدیث چرته تیر شو دغه چرته کوي حدیث وړاندې تیر شوی دی تشریح رستو کوي غالبا کاتب بس چل کړي قال ابو عبد الله ابو عبد الله وی امام بخاری چې دغه خزنه و ام خالد غالبا دا چته کې کاتب دغه کړی دی وړاندې والی رستوالی ته شوی دی ورنه دا پاس لیکل پکارو چې الله تعالی دغه ام خالد له څومره ژوند ورکړی و دونه په هغه زمانه کې د بلې ښځې ژوند نو لم تعش امراتون ژوند نه دی تیر کړی ژوندی نه ده پاتې شوې یو ښځه مثل ما عاشت په شان د هغې چې ژوند تیر که هذه دغه ښځې دغه ښځه څه ده یعنی ام خالدین یعنی ام خالد چونکې رسول ورته دعاګانې کړې وې باب الغلول بل سرنامه ږدي دا باب دی د خیانت هلکه جهاد کیږي جهاد او په جهاد کې چې دی نو غنیمت میلو شي او په دغه غنیمت کې څوک خیانت کوي نو دی ته څه غلول دا دی په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده غټ ګناهونه دي په غټو کې بیا غټه ګناه چې دی یو څو دي نو په هغې کې یو غلول دی په خیانت په دغه کې دا څه ورته وایي په د غنیمت په مال کې غلا کول خلول د خیانت کول دا یو څو قسمه غلاګانې دي اوس که زه ستا نه غلا وکړم ګناه ده خو دومره نه ده تا نه غلا وکړم دومره نه ده خو که یو قومي مشترک شی وي یا د وطن یو مشترک شی وي موږ ورته سرکاري شی وایو په د دې چې څومره ګناه ده نو دا بې اندازې ده او سرکاري دغه وي شی نه او ته ورشې سرکاري شی راپټ کړې دا هم په غلول کې راځي قومي مشترک شی دی ته ورشې هغه بمبې راوړې یا مطلب د سرکاري بس ډوه مه وه دغه کې یا تار دغه کې پټ کې دې ته ټولو ته غلول وي په ورځ د قیامت چې کله قیامت شي الله دې معافي وکړي دې خلکو به دا شین راپوږه کړي او ټول میدان حشر به ویني او دا به حاضروي الله وی ومن یغلل او چا چې خیانت وکړه په غلیمت کې نو یأتې بما دی به راوړي هغه شی غله چې د غلا کړي وي یوم القیامه په ورځ د قیامت حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي حيان قال حدثني ابو زرعه قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال حضرت ابو هريره وی ما وی په غنیمت کې غلا کول سخته ګناه ده دقسې قومي مال موږ اکثر دا غلا کوو یو قومي د غی ذمهواري وي ا دې ودرئ او ته چې دی د قومي پیسې راځي پنډ دی په هغې کې څوک خیانت کوي دا ټول پکې راځي قام فینا نبی صلی الله علیه وسلم ودرېده په موږ کې پیغمبر علیه السلام د صحابو جماعت ناستو په دا منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ودرېد بیان کوي فذکر الغلوله رسول الله په خپل مال بیان کې غلول ذکر کو غلول مطلب دا دی چې خیانت کول په مال د غنیمت کې فعظمه نو دا ډیر لوی کو دا, دا خیانت ډیر لوی بیان که چې دا دسی دا او دسی دی وعظم امره او لوی بیان که دا غی امر چې دی که دا ګناه ده او دی که دا ګناه ده او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ګورې امت ته وی خیال کوي هر څه کوی چې خو چې ګورې په ورځ د قیامت هم داسې ونه مومم چې تاسو په مال مشترک کې خیانت کړي که د یو سړي نه غلا کړې ده د بل څه نه کړې ده او به درته یا معافي وکړي یا به څه وشي خو چې مشترک مال یو چا خې دغه کړي ګوره چې بیا مال شفاعت له رانشي لا الفین خامخا زه دې ونه مومم احدکم یو ستاسو یوم القیامه په ورځ د قیامت علی رقبته چې په سټ دغه شاتونه اوزوي اوزه غلا کړي او د اوزه را په شا کړي او لها سغاء او د هغې اوازونه یې حمید ګله وزه خو دی دا وزې اواز خو دی اورېدلی دی که نه د هغې یو خاص اواز وي دغه اواز ته په عربۍ کې څه وایي صغه علا رقبته فرس د بل سړي په سټ باندې اسوي یو سړي اس غلا کړی دی د غنیمت نه یا د مشترک سرکاری مال نه او له حمحمتن او داغه حمحمه وي حمحمه چا چې اسونه ساتلي اس چې کله وږي شي دی یو خاص اواز کوي هغې اواز ته حمحمه وایي ښه الله دې معافي وکړي ګناه ته خو به ګناه وایو که نه اوس دې سره به څه کیږي استغفر الله دا بجلی دا بجلی ګوره د چا ده نه دا سرکاري بجلی ده دا د دې غون پاکستان د خلکو ده او د دې لپاره کم قانون مقرر شوی دی او څوک د هغې خلاف ورزي کوي خدای خبر چې د بجلی به بیا را په شا کړي دا به هغې به څه حالت وي ګورې سخته ګناه ده ګناه به ورته وایې چې څونه تې ځان منې کولی شی منې کوې چې نشی کولی الله ته جاړې کم از کم دومره کوې چې بجلی ده بې میټره لګو حرامه ده حرامه او په حرامو کې بیا غټه حرامه خو بیا دومره کوې چې کوشش دا دی چې د ایټرې مه لګوې کم از کم زه خو هسې پې ورګډ یو څوک بلپونه دي او ضرورت دی یا پرج دی یا پکی دی خو چې د اټر ولګی نو دا بیا ډیر کبر دی دا بیا په ګناه کې غټ کبر نو یقولو هغه بل ورځ یو کس وی چې دا زمونږ بجلی ده که نه نو مې ستا د کاکا بجلی ده ور ټولو مشترکه ده که نه نو چې هغه پیښور والا هغه بل پیښور هغه بل دکاندار مثلا دی د دکاندار والا بل ورکوي نو ته د کم ځای دغه یې چې ته به له بل نه ورکې خو ستا ده خو په بل باندې ده که نه سې خو نه یقول دی به وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره د اس خو رانه لږ کوس که یا د وزه خو رانه لږه لرې که اغیسني زما امداد وکړه اغیسني زما امداد وکا ما خلاص کا فاقولو نو زه به ویم چې لا املک لک شیئا زه قدرت نه لرم ستا دپاره داسې شي زه دی نشم خلاصولی قد ابلغتک ما تا ته رسولی و د الله دا خبره دا خبره مې تاسو ته رسولی نه وه چې زه د ګورې په داسې حالت کې ونه مومم چې په سټ کې دې وځئ یا په سټ کې دې اسي دا دغه دی سوال پیدا کیږي طالبان وی رسول الله وی زه قدرت نه لرم ستا د پاره د سشي زمو خو د رسول الله نه امید دی چې په ورځ د قیامت به موږ له شفاعت کوي دا دلته ولې وایي چې زه قدرت نه لرم ستا د پاره د سشي د هغې دوه جوابه دي یو ستاسو حاشیه کړی دی مطلب د دې دا دی چې د الله نه بغیر زه تاسو له قدرت نه لرم پاتې شو شفاعت نو شفاعت خو سوالی که نه هغه سوال هم د الله نه دی خو مطلب دا دی الله به هم خلاصي نور هم څوک نشي خلاصولی الله ته به موږ سوال کوو نو سوال بیل شی دی ډار خلاصول بیل شی دی زه به درته وایم اوس یې دنه نشم کوزولی استاد صاحب وی نه دی که یو بل طرف ته اشاره ده ته یو سړی ته خبرې کې لکه دا معامله مه کوه دا معامله مه کوه او هغه معامله وکړي او بیا تا ته راشي چې لږ خلاص مې که نو ته ورته څه ما ده ته نو ویلې څه مطلب نه دی خلاصوم دقسې رسول الله صلی وسلم به د دې خلکو دپاره شفاعت نه کوي چې بدنصیبه تا ته ما نو ویلې چې دا مه کوه مشترک مال نه خیانت مکوه مکوه او تا بیا هم وکړه ځه چې څه هغه کوه پیغمبر اسلام به د شفاعت نه دغه وکړي انکار وکړي وعلى رقبته او داسې په سټ د هغه باندې بعیرون چې اوښ پټ کړي د هغه په سټ کې به وخي او له رغاء د اوښ اواز هم اورېدلی دی قد ابلغتک وعلى رقبته صامت په سټ داغه صامتی صامت دغه ته ویخه غیر جاندار بیساشی بیساشی ته جدغه وی اوس دا کتاب نری دام صامت تی دا تختم صامت ده دا دریم صامت ده جان غیر جاندار ټیک د چې صامت منه چپ کنه چې خبرې نشي کولی غیر جاندار خو چې دلته استعمال شوی دی نو په معنا د سرو او د سپینو سره دی ښه سره او سپین یا روپۍ یو سړی سره پټ کړي دي یو سړی دغه پټ کړي دي سپین پټ کړي دي یو سړی روپۍ پټې کړي روپۍ